حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي یوازې د مؤمن ملګرتیا کوه او ستا خواړه دې یوازې پرهیزګار وخوري د دې حدیث روایت بخاری کړی دی مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولای شي دا د دګمریانو نن د یکشنبې ورځ د 1409 هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې څلورمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 21 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د لوګر ولایت په څرخ کې دوه ټنګونه ویجاړ دېرش تن عسکر مړه او ټپیان شول د کندوز ولایت په چاردره کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول ګډ دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته د غزني ولایت په شیلګر او قرباغ کې دوې پوستې فتحه دولس تن عسکر مړه او ټپیان شول د تخار ولایت په درقد کې د یوې لوی مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه د فرا ولایت په مرکز کې په پوسته برید شوی چې په ترڅ کې یو صاحب منصب او یو پولیس قتل او درې تنه نور ژوبل شول. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت په څرخ کې دوه ټانګونه ویجاړ دېرش تن عسکر مړه او ټپیان شول له لوګر ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره ورځ د یاد ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام نشار قندوقه نوې کلا او ارګان سیمو کې له مزدور دښمن سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې خبر وايي څو ورځې وړاندې یادې ولسوالۍ ته د عملیاتو په موخه د دښمن لویه قوه راغله چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه او له هر لوري تر ځپونکو بریدونو او د ماین له چاودنو سره مخ شوه د معلومات له مخې د نښتو په لړ کې د یادې قوې یولس تنه عسکر ووژل شول نولس تنه نور ټپیان شول او دوه ټانګونه یې هم په بشپړه توګه له منځه لاړل د جګړې په ټول جریان کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید د غزني ولایت په شلګر او قرباغ کې دوې پوستې فتحه دولس تن عسکر مړه او ټپیان شول پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند جمال کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې د برید په جریان کې مزدورو پولیسو له پوستې پښې سپکې کړې پوسته یې له لږ مقاومت وروسته په ټولیزې توګې مجاهدینو ته خوشې کړه او دوی د ولسوالۍ مرکز ته په خورا بد حالت کې په تیښته ولاړل. په نښتو کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. دغه راز تېره شپه شاوخوا درې بجې په یاده سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ، چې له امله یې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. همدارنګه د نوموړي ولایت قرهباغ ولسوالۍ مربوط مشکي سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو تعرضي بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز اووه تنه عسکر ووژل شول او په زیاته اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل په یاده جګړه کې یو تن مجاهد ژوبل شو د یاد ولایت تحصیلګر ولسوالۍ اړوند غبرګون سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدین له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې د برید په پایله کې یو ټانګ ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول دغه راز د یادې ولسوالۍ مربوط یرګتو سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو په نښته کې لله الحمد مجاهدین ته زیان نه دی رسېدلی د یاد ولایت د ګیلان ولسوالۍ اړوند شینکی کلي اوسیدونکی یو تن اربکی محمد داود د محمد خان زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو خبر وايي نوموړی د حقایقو په درک کولو سره له یو میل کلاشینکوف او چانټې سره مجاهدینو ته تسلیم شو د کندهار ولایت په خاکریز کې پوسته فتحه شپږ مزدور پولیس ووژل شول د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د شاه غونډان د غره په پوسته بیګا شپه یولس بجې د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل چې جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی همداراز د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ توغندیز برید ترسره شو چې له امله یې د ولسوالۍ د ودانۍ له انګړه د اور لمبې راپورته شوې خو دښمن ته د وراوښتو تلفاتو کره شمیر نه دی ترلاسه شوی د یادونې وړ ده چې وړمه شپه هم د کندهار په پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالیو کې د دښمن دوې پوستې فتحه او د مزدور قومندان په شمول اوولس تنه عسکر او پولیس قتل نولس میله سپکه او درنه وسله یې ولجه شوه د کندوز ولایت په چهاردره کې د دښمن بریدونه په شا وتمبول شول ګډ دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې له امریکایي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړو هغه مهال زور واخیست چې ګوډاګیو عسکرو د امریکایي اشغالګرو په هوایي او ځمکني ملاتړ سره د یادې ولسوالۍ اړوند قریه یتیم شیخان، سجانیو، عیسی خیلو او نهر صوفي سیمو کې د مجاهدینو په مرکزونو د بریدونو هڅه وکړه. د خبر په اساس د دښمن بریدونه د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شول او هر ځل په شرمېدلي ډول په شا وتمبول شول. پرون هم کرۍ ورځ په یادو سیمو او د چاردرې ولسوالۍ په عمومي لویه لاره له امریکایي اشغالګرو او داخلي مزدور عسکرو سره د سپکو او درنو وسلو په مټ سختې جګړې ترسره شوې. مجاهدینو د ګډ دښمن په مرکز د هوان په مټ بریدونه ترسره کړل چې له امله یې امریکایي اشغالګرو او کورنیو غلامو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. په نښتو کې د دښمن یو هایلکس موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دښمن خپل وژل شوي او ټپیان د امبولانس چورلکو په مټ له سیمې ولېږدول. د جګړې په جریان کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. په خبر کې ویل شوي جګړه لا هم روانه ده او دښمن له سختې وارخطایي سره مخامخ دی د کونړ ولایت په چپه دره کې د بیس په دفاعي پوسته برید ترسره شو پرون سهار شاوخوا نه بجې د کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ اړوند ګلسلک سیمه کې د مزدور عسکرو د بیس په دفاعي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی د روزګان ولایت په چوره کې شوب له تخریب پنځه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اړوند د سنګر په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور عسکرو په شوبله د خرڅلاو شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله تخریب او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د یاد ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د لونډیاني په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور دښمن په رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې له امله یې موټر تخریب او پکې سپاره دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول د بادغیس ولایت په قادس کې د دښمن عملیاتي قوه د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېده د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د میرغیاس په سیمه کې تېره ورځ ماسپښین دوې بجې د مزدور دښمن په هغه عملیاتي قوه وسلوال برید ترسره شو چې په ګڼ شمېر له ټانګونو سره سیمې ته د عملیاتو په موخه راووته. برید چې یو ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې یې دښمن د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه وتښتېدل. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز قلعه نو ته څېرمه پرون ماسپښین دوې بجې یو تن عسکر اسرائیل د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشینکوف او یوه مخابره هم تر مجاهدینو پورې را رسولي او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مقور ولسوالۍ اړوند د پیروز په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدورې ادارې د ظالم قمندان صاحب جان او د هغه د ورور نعیم له لوري دوه تنه ولسي وګړي په ډزو وویشتل شول او دواړه زخمیان شول. د هلمند ولایت په ګریش کې پوسته فتحه پنځه مزدور پولیس ووژل شول د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د تاجدار هغه په سیمه کې بیګا شپه درې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې پوسته فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول د دښمن دوه کلاشینکوپونه او نور مهمات هم د مجاهدین لاسته ورغلي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د کجکي ولسوالۍ اړوند د ټولې ثقیله په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د مزدور دښمن په شوبله د خښکړای شوي مین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر ووژل شول او یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ناوي ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې پرون مازیګر د مزدورو پولیسو په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور پولیس ووژل شول د فراه ولایت په مرکز کې په پوسته برید شوی چې په ترڅ کې یو صاحب منصب او یو پولیس قتل درې تنه نور ژوبل شول د فراه ولایت د مرکز اړوند د شمالګاه په سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته بیګا شپه دولس بجې وسلوال برید ترسره شو برید چې دوه ساعته یې دوام وکړ په پایله کې یو صاحب منصب عبدالغفار او یو مزدور پولیس قتل او درې تنه نور ژوبل شول په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شول د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په یوه ټانک د خښکلای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله د قومندان عبدالله علي په شمول درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول همداراز د یاد ولایت د خاکي سپي د ولسوالۍ اړوند د ننګ آباد، ورچې او دیوال سرخ په سیمو کې د دښمن الوتکو د ملکي خلکو کورونه بمبار کړي چې له امله یې دوه تنه کلیوال زخمیان شوي او خلکو ته دروند مالي زیان اوښتی. او د یاد ولایت د فرارود ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوه تنه نیول شوي پولیس عبدالرحیم د عبدالمجید زوی د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکی او محمد صادق د عبدالمجید زوی د هلمند د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی چې شاوخوا دوې میاشتې وړاندې د فرارود ولسوالۍ په بازار کې په یوه جګړه کې نیول شوي وو پرون سهار د اسلامي امارت مسولینو له لوري د عفوې له اعلان وروسته خوشي کړل شول او خپلو خپلوانو ته وسپارل شول له یاد ولایت نه وروستی خبر وایي چې د بکوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې پرون سهار یولس بجې یو تن قاتل خالقداد د صالح زوی چې دوه میاشتې وړاندې یو تن هیوادوال عبدالمالک د اختر محمد زوی په ناحقه سره شهید کړی و د اسلامي امارت د درې ګونو شرعي محکمو له امر وروسته په عام محضر کې د مقتول د وارثانو له لوري په قصاص ورسید د تخار ولایت په درقد کې د یوې لوی مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه له تخار ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون د یاد ولایت د درقد ولسوالۍ په شهرک عمري سیمه کې د اسلامي امارت د تعلیم و تربیې او نورو مسؤلینو د سیمې مشرانو، متدینو او مخلص خلکو په مرسته د جامع په نوم د یوې لوی مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. خبر وایي د یادې مدرسې په جوړېدو سره په سلګونو تنه شاګردانو ته د زده کړو لپاره زمینه برابره شوه. د پکتیکا ولایت په مرکز کې د استخباراتو مهم کارمند ووژل شو. پرون سهار شاوخوا لس بجې د پکتیکا ولایت مرکز ته نږدې د مزدور ادارې د استخباراتو په مهم کارمند ظاهر شاه د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو. د خوست ولایت په مرکز کې وحشي عسکرو دوه تنه کلیوال شهیدان کړل. تېره شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت مرکز اړوند خانخوړ سیمه کې د ګوډاګي ادارې وحشي عسکرو دوه تنه کلیوال شهیدان کړل. خبر وايي وحشي عسکرو یاد کلیوال لومړی له خپل کورونو څخه راوویستل د خښ کړای شوي ماین په موټر چاودنه شوې چې له امله یې موټر تخریب او پکې سپاره مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې د یاد ولایت په شینډنډ کې یو اربکی ژوبل شو په ګردیز کې موټر سایکل ویجاړ دوه تنه اربکیان مړه او ټپیان شول تیره ورځ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند ګلخیل سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري داسې مهال د ښخ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې په موټرسایکل سپاره وو د خبر په اساس په دغه چاودنه کې موټرسایکل ویجاړ یو تن اربکی ووژل شو او یو بل ژوبل دی د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې یو تن اربکی مجاهدینو ته تسلیم شو د راپورونو په اساس پرون ورځ د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند مملي سیمې اوسېدونکی یو تن اربکی شیراز د تور زوی له خپلې دندې لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. خبر وايي نوموړی د حقایقو په درک کولو او د مجاهدینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له ناولي سبک څخه رابېل او مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي یو میل کلاشینکوپ هم مجاهدینو ته وسپاره. د نورستان ولایت په کامدېش کې ګڼ پولیس مړه او ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا اته بجې د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ اړوند شیرپیټ سیمه کې د مزدورو پولیسو په بیس د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو او ګڼ نور ټپیان شول چې کره شمېر یې تر دې دمه نه دی روښانه شوی. د خبرونو پای.